ته به د مؤمنانو سره په دشمنی کولو کې د ټولو نه زیات سخت يهوديان او مشرکان بیا مومې او د ایمان والو سره به په دوستۍ کولو کې د ټولو نه زیات نږدې هغه خلک بیا مومې چې هغوی ویلی وو چې مونږه نصارا یو دا په دی وجه چې په هغوی کې عبادت گزار عالمان او دنیا پریخي فقیران ملنګان پاتې شوي دي په هغوی کې د نفس غرور نشته